ان سعيكم لشتى په حقیقت کې ستاسو کوششونه په بلا بیلو ډولونو سره دي فأما من أعطى واتقى نو چا چې د خدای جل جلاله په لار کې استمنی ورکړه او د خدای پاک د نافرمانی نه پرهیز وکړ او د خپل خدای نه بي پروايي وکړه وكذب بالحسنى او نیکی دروغ وګنله فسنيسره للعسرى هغه ته به موږ سخته لار آسانه کړو نو ما تاسو ته خبر درکړی دی لمبه وهونکي اور نه لا يصلاها إلا الأشقى په هغه کې نه سوځي مګر هغه ډېر زیات بدبرغه الذي كذب وتولى چې د درواغو نسبت وکړي او مخ واړوي هغه ته دغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ رب د خوښۍ لټولې لپاره دا کار کوي ولسوف یرضا او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي بسم الله الرحمن